البته کتابیا چې دوکنه کتابیا يهودي وي یا نصراني وي کنه دې سره نکاح راو ده که دې سره نکاح نه راو کنه بهر حالا په دې شه عبد الله ابن عمر سه وی کنه عبد الله ابن عمر سه چې دې سره نکاح نه راو کنه د کتابي سره ویلې ځکه چې يهودي شوه چې دوکنه یا نصراني شوه دا نصراني شوه دا مشرکه دو کنا زکا مشرکه دو چه دو عیسی علیہ السلام چه کم دا کنا آغا سشای بیلی ده خدای زیای بیلی کنا نعوذ بالله او چه کم دا کنا او بیلی دا ده خدای بنده او دو بیلی چه کم دا کنا ده خدای زیای کنا بیدا خو خدا شرک تا چه کم دا کنا خدا خو کفر دا داغا بیا مشرک سره او د کافر سره خدای وی چې ولاتن کوه المشرکات مشرکات سره او د کافر سره نکاح ما کوي او دا داس ده چې مشرک ده دا غا چې کیمنا نصرانه یې شزا کنه مشرک ده ځکه چې عیسی علی السلام د خدای جای بیلی یا یا خدای شزا وی او زیر علی السلام د خدای جای بیلی او دل دا د خدای بنده او مخلوق کنه نروی په دینه خو بل صح کفر او شرک وینا کنه شه دې دی وجه نه دا وی چې د سره نکاح نه درو ونه را جمهور کنه او چې کینا یې مار به او جمهور د امت ټول په دې باندې دي چې نه کې نبی سره نکاح دا راو دا د کتابیه سره نکاح چې دا دا راو دا قرآن شریف شه الله پاک فرمایي کنه چې والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب او بل راو دي تاسو په نکاح کول له هغه شزه المحسنات چې او د شوی نه وی کنه مړې نه وی محسنات هغه شزه والمحسنات واغه شزه چې مړې نه وی کنه اسرانه کاخ کړی شي چې دا وی من الذين اوتوا الكتاب دیغه شزن نه چیتا کتاب ورکړه شو د سمانه کتاب یاوی و چې میړې نه وی اې د سره نکاح کړای شي کنه شم سوچ ملا کنه و عبد الله ابن عمر سے بی کنه چې دا د سوره مائده آیات تا کنه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب دا د سوره مائده آیات تا دا د سوره مائده آیات کې دا منسوخ ده په د آیات ته سوره بقره سره کنه سوره بقره خدای په فرمایي چې ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن په دې سره دا وی چې منسوخ ده او میر داس وی جمهور داس وی چې نه د نسخ څخه دلیل نه موجود کنا نه مثلا د سوره نساء نه د سوره بقره آیت منسوخ ولا شي نه د سوره مائده آیت منسوخ ولا شي بلکې داس وی چې د سوره بقره آیت کې دا د عام دا ولا تنکح المشرکات ټول کفر ته دا شامل ده او دا د سوره مائده آیت څه ده والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب دا مخصص تا د سوره بقره د دغه آیات ته پر دې تخصیص په شوی دو کړه چې ټیک ته نه را مشرک و د کافر سره نکاح نه درو او دا کتاب یا سره کنه دا زنه مستثنا دو دا ونه وصل یې دې سره نکاح را و دا دا مخصص ته دغه د پر دا د عبد الله ابن عمر صاحب کور سره زنه خلک دې ته شاز ویلې دي چې دلاره اعتبار نشته او زنه خلک وی چې دا په ورع او په تقوا باندې رحم الله سوال دوی چې دنا پښتنه وکړه شو د نکاح د نصرانه یا د يهودي متعلق قال دوی ویل چې د سره نکاح نه درا وځکا چې خدای پاک ان الله حرم المشرکات علی المؤمنین خدای پاک حرام ګرځولې دي مشرکات شزه په مؤمنین سړی باندې کنا ولا تنکح المشرکات کنا ولا اعلم من الاشراك شيئا اكثر من ولبغن الزاد غير شراك بالله نا اتشايا زيوت یا اسلام یې قبول کړی یوی د مشرکات نه د کافر نه او د مسلمان شي د هغه سره نکاح بالکل راو ده و عدت ته دی کنه عدت ته دی اچھا جی وابي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن جريج وقال عطان بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وی دا مشرکون علا منزلتین پا دوی قسمه بنده پا دوی مرتبه بنده وی ده رسول مبرک نا و ده مؤمنین نا مانا ده رسول مبرک سره و ده مؤمنین سره ایده دوی مرتبه وی سمنا دوا قسمین ایوی ده مشرکین یو دا سه مشرکین یو چه حربیون وی پا جنگ وی ده مسلمان سره مسلمان سره ده جنگ وی ده مسلمان سره جنگ و یو معاهدین وی کانو مشرکی اهل حرب نوی آغا مشرکین ده اهل حرب ده اهل حرب چه که مشرکین وی کانا کفیرم آداس وی چه یقاتلهم و یقاتلونه کانا رسول مبرک وی جان کرو ده دی سرا و دی وی جان کرو ده رسول مبرک سرا یو قسم دین داس وی کانا شم و مشرکی اهل عهدنا و یو قسم مشرکین ده اهل عهد وی فاذا طهرت سواته چې دو پوکا شي حلل هن نکاح بیا راو ده چې کیم ده ده پر نکاح کنه نکاح به بالکل مسلمانیه په نکاح کوي شي دا مشرکین مشرکه شزه د اهل حرب شولا کنه چې د اهل حرب د اغه و شزه وی مسلمانه وی مسلمانه شي او هجرت ارو کوم مدینه منوره ته اې دې سره نکاح راو ده خو د عیدت ته تراول نه اورسیا امام بخاری صاحبا دا دی دا احناف دی غرای تایید کړه دا کنه ځکه دا حدیث کنه وروړلو دا غدی شه چې لم تختب حتا تحیز و تطهرا یاره دې ته پیغام دې نکاح شیر کول سه پر جیو حی جنوی تر شو بو کا شوی یعنی دا نه په یو حی سره دا مرا چې دې استبراشی دې نه ورس چې به نکاح ور سره راو دا کنه فایزا تطهرت حلل النکاح فین حاجر زوجها کچر هجرت روکړو میړه دې یا میړه مسلمان شو هجرت یې روکړو مدینه منوره ته قبل ان تن کې حاپ مقصد نکاح کړل دې دینه دې بل مسلمان سره چې دې یا دې بل مسلمان سره نکاح نه دا کړه میړه مسلمان شو هجرت یې روکړو روغلو ردت الیه بیا واپس کولا شي دې غمړه دا دا خوش وَإِنْ حَاجَرَ عَبْدٌ مِّنْهُمْ مِنْهُمْ أَوْ أَمَتُنَا کچر هجرت سره وکړلو یو مری منهم اذ اهل حرب یا یو وینځ دغه اهل حرب دغه هجرت وکړلو کنه مسلمون شو د مریای یا د وینځ او هجرت یې وکړلو کنه فهما حرانه دا دوا سره بالکل یقین ده کنه ازود دی او دا جه کم نکنا مسلمون چه و اجرات رو کو کنا شا لم یرد دو نشی ورو پس کول دیتا دا نشی ورو پس کولا بلکه دا سه وشی چه و ردت اسمانهم ورو پس وکل شی کنا پیسه ده ده یه دی چه سمرا کمت بی کنا اکمت پیسه ورو پس کل شی ده مریون و ده وینزه ونو ورو پس کوی چه ده هجرت یکڑا ده کنا دا ده مجاهد حدیث ده ده متعلقه دو ده زمی په نکاح شدو یا ده حربی په نکاح شدو ده اغه کفیر سره نکاح کرده و دعا کفیر دو ایدین اورد که دو مسلمان شولا کنه شد ایت مسلمان شولا سرنگ ایدین نکاح پا مخ پریواتو که نکاح یا ندا اڑنگ شوا کنه شد ده آیما سلسا ده اغه مذهب دادا کنه چه باز دو چه مسلمان شو ده اسلام سره پا مخ نکاح چه کم نکنه ختم شو کنه فرقت رو اولو ده میڑو و ایدین فرمان شکنه شد فرقت رولو او د میل د احناف مذهب دا ده چې نه دا سودا سودا کنه دا مړو ده سودا یا بدای بدار اسلام شي زمیون وی او یا بدار حرب شي دا چیرې بدار اسلام شي سودا مسلمان شي بیا په مهد دی پر ماسه فرقت نرو والے کنه بلکې بده مړو باندې اسلام پیش کېږي کنه شام کچره مړه اسلام کبیر کو بده غنه کافر دی سره پوتش او کمړه اسلام نه انکار وکړلو یو ایس فرقت دی په منصور ولا فرقت به اسلام ته نه منسوب دی بلکې هغه باندې مردا ور منسوب شي کنه چې هغه انکار وکړ د اسلام نه ځکه فرقت روز او کجره په دار حرب شوی ایس سره مثلا چې کیمدا کلا اسلام قبول کړو ایس یاوه د سره هجرت کړی یاوه هجرت نه وی کړا کنه دغه دی چې امام بخاری صاحب څه ده کنه هغه چې کیم ده کنه اې د غیر آیت چې کیم ده کنه اې د غیر آیت یې دی کړه ده چې خلی چې اسلام وروړي د اسلام سره په مخ د دې په مشفرقت او حرمت روغلو لو کنه اې دې له پر دا اثر ذکر کوي کنه شام عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما اذا اسلمت النصرانیه قبل زوجها سواته چې مسلمانه چې نصرانیه په مخ د مړه ده نه به ساعت په یو ساعت دین اورس یا دو په عیدت کې تراو تراو چې بده عیدت شنه نه میړا اسلام وروړلو قال دو چې لا نه نه دا نه رسو ځان دو الا انت شا هيا بنکاح جديد و صداق البته کچره فخر کړل دی چې کله په نوی نکاح سره په نوی مہر سره چې زواج بیا نکاح سره کاغو شي خبره دو او کچره د نه خوښه ده په نوی نکاح سره په نوی مہر سره بیا دو په حرام دو کنه وقال مجاهد اذا اسلم في العده خو امام بخاری سے پا دیغ مجاہد پا دیرائے بند رد کو کنا وی چه وقال اللہ تعالی اللہ پاک لوی فرمیلی دی چه لا هن حل لهما دا شده سدی جا مسلمانش بی ندی حلول دی لهم اده کفر دی پرا ولا هم و نده کفر یحلون حلول گرده دی لهن اده مسلمان شده دی پرا کنا دیو جا دو مسلمان دا کفر و دا چه رزر حلول دی کنا نکاح ختم دا کنا شم او بلمان دا علی احد دا جماعداری چا سر کری و دا خاص رسول مرک سر تعلق لرلو دا جی کم دا کنا ماعدار سر کری و چه میر و توستا دی عوض در کبی کنا دا طول مسلمان با حق شدا کسا ندو و رسول مرک ماعدار کری و سر وقال مجاهد مجاهد سویلی جهاد کلو فی صلحن دا ټوله کې سره بیا د صلح نه چې صلح هوا پر منځ رسول برک شو پر منځ قریش شه دا د عام مسلمانانو په حق دا حکم نه دا کنه شه فامتحنوهن لشکی ټیسټ کوي تو سه دې دی کنه امتحان او خلای ساتو سه دې دی کنه الى اخر الایات هغه اخر د آیات دالا یو ظاهری عالمه چې د اسماری مې چې په سبب باندې اقرار کو ظاهری عالمه د ایمان یې ملي مې چې بس دغه عالمه د ایمان نه قبلوي میرا د درې ملک سکتا الله پاک ته چې بدرشه پرشتیا ایمان شتا کنه شتا کنه بس رسول مبارک یا غاز نه قبل اولو کنه نه په لوس ویلا وزن نه وخص بیا رسول مبارک دې کړه دې سره بیات کولو بیات یا په لوس باندې نه ور سره کړه کنه رسول مبارک بیات یا په زړه باندې ور سره کړه دا کنه رسول مبارک څه ته لوس نه ور کړه کنه شم اچھا جی داوی پیرا وګرځدل په دې امتحان شه داوی بس بزبا په دې اقرار وکړو کنه بزبا نراوی په لوس لاوس نور کولو رسول مبارک ته یاد نه ملاوس در سره چې زوی داس نکا اب بزبا خلی جلاو وکړو دا په دې امتحان شه پیرا پیرا وګرځدل بس په دې ټیسټ شه دو پیرا دې ټیسټ شه دو کامیاب شو دا نه را کرا په لوس باندې لاوس نور سره کړه کنه ولې دې زره را کړه را کنه صاحب جار پرتال کړه دا من قوله نه ده که زبه اخبرنا خالد ده زبه اخبرنا ده قول اخبرنا به پده سر اقرار اکرلو قال لهن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم برا کریت اول ان تلیقنا من لوڑے شئی فقط بایات کننا بتحقیق سرمو بیات تو سر اکرلو لا دا ده تاکید زائد ده تاکید ده پر والله هر تا شوی چه مدب خدای لوڑی ما مست ید رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ید امراتن قطو نبالا لگه دل لوز رسول مبرک لوز پردی شده ده چه آیات پلوس یا بیات ورسره کروی غیر خدای و خبر دو چه انه بایعهن بالکلام رسول مبرک بیات دی سره کرده پا شبه بنده پا کلام سره بیات ورسره کرده والله ما اخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نسائے بخدای مداره وڑی ندا وخست رسول مبرک پا شزون بنده الا بما مگر لاوزی وخست ده پا ایغسی سر امره الله بی باب قوله تعالی للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر الى قوله سمیع علیم دا اله څه کنه اله اله په لغت سره چې کیم نه کنه قسم کړل تا ویل شي کنه شا قسم رجوع کړل تا ویل شي قسم کړل تا ویل شي کنه او په اصطلاح د شریعت سره چې کیم نه کنه اله ایلا دا چې ویل شي کنه د شریعت په اصطلاح شي دا ویل شي معنی کول د نفس ازون معنی کول د ورنر د کات نه شته تا سلویر میاشته یا په سلویر میاشته نه زیاتای خدا معنی کول چې راسی چې مؤید بل یمین وی چې قسم دا کړی یو سره زیدا قسم وکړلو زید ول چې موږ په خدای قسم می چې سلویر میاشته شته تا نه شول نشته یا پنځم یاشته یو دې کړه کنه انتظار کلی په دای باندې سلویر میاشته سلویر میاشته پر میش داس نو یی کې تعلق وې سلویر میاشته پر میش انتظار وکړي کنه تربص اربعه اشهر ایس فا انفاو کچره ده سلویر میشتنا مخت مخت رجوع کرلای ده شزه تا ویر نزده شو فا انفاو فا ان اللہ غفور رحیم خدای پا غفور رحیم ده کسام خوب بنده وشتو و خدای بیا ماف کتباوی ده توبسی کفراوه ور کتباوه بسی او که وین عظم الطلاقه کچر بیا خل ویره بیا ته بره نشو ورنر ده خدا خو کستلو کتا وکړلو کنه شام ویره وینا ده مطلقه بیا خدای په کړو دین کله خبر دا دا چې کیم دا کنه امیر د احناف په نزدیکی باندې دا حکم ده چې کسر ور میشتنه مخته مخته ور نږدې شوې دې شته تا طلاق نه وراو مو قسم په مونږ اوسه ده قسم کفاره ور کوي او کسر ور میشته په 13 شو دای نه شو ور نږدې دې شته تا بیا طلاق چې کیم نه کنه ویرا هلو ٹھیک شو طلاق وین او ایما سره صدا سوی چې کیم نه کنه شا چې کچره مثلا سلویر میاشته نه مخته ورنږدې شو کنه سلویر میاشته نه مخته ورنږدې شو کنه خو بیا هو ټیک ته چې کیم ده کنه طلاق خو نه ورسی چې کیم ده خو قسم خو پوښت ځکه چې قسم یې کړو چې سلویر میاشته بل وزن شو دې نه دې قسم پوښت دې قسم کفاره ورکړي او کچره سرور میں بتیر شو دا یو نزدین نشو بیا دی مذهب دادا کنا چه دی وی چه تلوک نورسی کنا شا تلوک نورسی دی شده دا دینا ورس چه وی دا غاش دا صدو کنا چه دا میڑا نور نزده کلی کنا دا وی قضی تا رپورت کو کنا شا قضی تا چه رپورت کو قضی وی دا میڑا رو بیلی کنا شا چه یا وی تا رجوع وی تا که دینا ورس چه یا وی تلوک ورکوی قضی وی تلوک ورکوی یا خپل نورسی تلوک کنا شا او بیده یا به رجوع وته که یا به طلوق ورکه ده کنه شا او که قضی وینا بیا والا امر ده غاف موقوفی که یا طلوق نوی ورکه یا رجوع نوی وته کریه کنه شا ده غاف موقوفی ده امر کنه شا بهرحال نه وی چې سلویر میاشتې چې تیرې شي خود به خود خپل تعلق نه ورسي سلویر میاشتې نه ورسي او یا به مړه تعلق ورکوي یا رجوع به ته کو دا په لازمه ده په دې باندې کنه شم خپل تعلق نه ورسي کنه شم اچھا جی وابي قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن حميد الطويل انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه الى كري ورسول برك دا دينا لغوي لا مراد سوچ كي قسم زن مراد دا غا اصطلاحي و شرعي اعلان زن مراد زكا چاي باندې اش نوي اكم اس کم سلوير ميشته خوي کنا عبدالله بن عمر صاحب چې کړه د فل اله الا دی په برای دی هغه اله چې سم الله تعالی چې هغه ذکر کړی دی الله پاک لوی په قرآن شریف چې الله پاک لوی چې په قرآن شریف ذکر کړی دی هغه اله په برای شوی دی ویلا چې لا يحل لاحد بعد الاجل ندی راو دی اچھا دی پرا ورسیا دی دیگه نیٹه نا نیٹه سه مردو سلویر میاشت تربسو اربعت اشورین کنا ایده نیٹه نا مریج سلویر میاشت تیره سی ولایی ورنز دینسی یا دیشت دیتا بیا نه دی راوړی هیڅ کله پر ورځ کې د نیټې نه الا منګر داړه و دی ور پر ان یمسک بالمعروف چې دا حساب کو د سره د ځون سره په خپل یې طریقه سره دا مله چې رجوع وته او قوت کې ور سره شریک او یا زم طلاق یا قصد کو دی غتلو کده ور کاوله کنا کما امره الله عز وجل لك الله پاک لوی چې کیمره کنا امر کړه دته په دې باندې فین فاو فین الله غفور رحیم عظمت طلاقا کنا ولا يقو عليه يا مثلا رجوع تو ولا يقو عليه الطلاق نو وکړي کې په دغه باندې خود به خود دغه طلاق چې سلور میاشتې تیر شي دغه طلاق نه به باندې وکړي کې حتی يطلق حتی کې دای طلاق ورکو دا عبد الله بن عمر سے برایا دغه استو بلکې دویلا سویر له صاحب کرام را دغه استو ويذكر ذلك عن عثمان وذكر کول شي دغه مو کوفولا عثمان صاحبنا او د علي صاحبنا او د ابي دردا صاحبنا باب حکم المفقود فی اهله و ماله مفقود مفقود دایره سړی ته ویل شي چې هغه لا پتا شي کنه پتا نه لګیږي د مړ د ژوندۍ پتا نه لګیږي کنه شدي صفو وشو رجمه نه کنه بیا دا مفقود سره کنه شا اې دې یو اهل شزا یې کنه شا دا شزا باندې ورته شي یو مول له بل مول باندې وی چې کیم نه کنه څه شي کنه تقسیمېږي وی کنه وی تقسیمېږي کنه غاښه وی تشدل شي کنه شان بیا په دې څه کې څه یو د احناف او د شافعي مذهب ډېر سخت کنه په دې شي ای مفقودان د مول او د اهل په برای شي مذهب ډېر سخت کنه د میر امیر مذهب دا ده چې د مول یا نه شي د غاښه وی کنه شاسه پره چلو چلو چلو او دارنګه دا شدا چې کیمه دو کنه شداوا یا نه چې کیم ده کنه چې سره نکاح نکو کنه شا نه وکړو نکاح چې یا د دې مرګ پته نه وی لګیدلې چې مړ ده او یا هغه وخت رسوي د شدا نکاح نکو چې مرګ پته نه لګیدي هغه وخت رسوي نکاح نکو کنه دا شدا او چې کیم وخت رسوي چې کیم څه وایي وړي الیاس څه نشته الیاس چلو درېږي که نه یې سل کوله چې همزېلي یې ختمېږي کله چې سړي همزېلي ختم شي ولې د دا ښځه بیا نکاح وکړو نو به هغه نه شي نکاح کوي چې یا د مرګ پته نه وي لګېدلې یا د همزېلي نه وي ختم شوي که نه شه د شوافیه او د احناف مذهب دا ده که نه شه د امام مالک صاحب رحمه الله د هغه مذهب دا ده چې دا څه وشي که نه چې مېړه ورچي د ښځې دا شدا په خپل وی یا د مثلا ولی وی کنه چې څه کې وی کنه شام دا حکومت ته راپورټ ورکو کنه شام حکومت ته راپورټ ورکو چې اسنه کې هوته ګرام یې کنه راپورټ چې نه ورکوي او قانون به ورکه سبو ورکه یماشه ورکه په میاشه خواجه ورکه دا مرا کنه پولیټیکل ته ورکه قضیه ته ورکه چا ته ورکه یا جج ته ورکه کنه شام او ویره کا مجلس ته ورکه کنه شام بار حال یې کیمنه کنه راپورټ و حکومت ته ورکه کنه چې مو میړو ورک شواله دینا ورسته چې کیم ده کنه او بعد هغه وی چې کینه ممکنه زیبونه اعلاناتو کون سو رادیو دی خبرینه دی کنه شاه و بیرګا کچره مند شو خډیرا شاه کچره نشو مند دا حکومت ته د رپورت ورکول نه ورسته سلویر کوله چې تیر شي سلویر کوله بیا دینا ورسته چې نشی مند بیا ودا سره میر د مړ په حکم شي سو وی چې دا څه شي دا مړ ده ایس چه مڑا پا حکم ششی دا شده وی ایس عدت وفات تیرا وی کانا شا عدت وفات سلویر میاشته لاس رزی دا وی تیرا کلا که عدت وفات تیر کو دینا ورس چه بیا دیده پرا نکاحا ده بل من سر دارا او دا دا ده امام ملک سه مذاب دا امیش پی که حنفی شا ایس ده امام ملک سه پا کول من فتوا دو سوچ کئی کانا شا دوج بنا گا نا امام ملک سه پا کول من فتوا دو خدا امام ملک سه پا کول من خدا پی نیم شپیش کولا چه دا سلوار نیم پینزه کولا تیره دی کنا کم زیوت سا چه دیر زیوت تیره دی یا پا پینزه کولا نزیوتای نه تیره دی کنا سوچو نا کنا دکر سلوار کولا داشول او سلوار میان تلا سره دی آنی را شوی او بدیش که غفلات زنه شوی یوانی و میاک یا دوی یا پینزه یا شپیش میان تکا غفلات زنه شوی وی کنا را کوٹ جنی وی کنا خو چه دیر وقت تیره دی پینزه کولا تیره دی کنا شا دائره پده بنده فقه حنفی صاحب سکیم ده کنا فتوا دو کنا او اشرف علی ثانی رحمه الله کنه په دې باندې کتابه جوړ کړل دا کنه الحیلۃ الناجزه فی الحلیلۃ العاجزه کنه او دا غاده امام مالک سے په قول باندې فتوا چې کیم نه کنه ور کړی دو کنه او متأخرین احناف چې کیم نه کنه په دې غیب باندې فتوا ور کړی دو ٹھیک شو او د مول متره کې امام مالک صاحب دا غمز حب د چې مول ونه تقسیم وي یاره چې سه پر چې د مرګ پته لګیدل یعنی چې دای چې کیم نه کنه سعید ابن المسیب سے ویلی دی چه اذا فقد فی الصف پی عند القتال سو وقت چه ورکل شی پیغه سوک شه په واخ دی غی جنگ شه چه کفیر دی مسلمان جنگ وی مسلمان سوک دی کفیر په خلاف جوړ کړا وی خط یې جوړ کړا دا کنه او په دې خط څه دی ورک شو کنه په دې سب څه دی چې کینه ورک شو پاته ان لګی نه دم پاته لګی نه دې ژوند دی پاته لګی نه دې کوي دولی به اس پاته نه لګی کنه چې څه شو کنه شام شام اذا فقد في الصف عند القتال تربص امراته سنتان انتظار وکړه شذ د یو کولا دا یو چې یو کول انتظار کو کنه یو کول نه ورځ چې بیا نکاح کړای شي کنه سید المسیب صاحب ای غیر ادا ده واشترى ابن مسعود جاریتنا کړی او عبد الله ابن مسعود صاحب یو وینځه دی یو ملک نه ملک نه وینځه کړی او پیسې باندې او یا دین اورسه پیسې نه ورکړي پیسې عبد الله بن مسعود ورکوله خو ملک یې ورک شو دی ته ملک یې ورک شو کنه شه ایس یې ورک شو بیا یو کول پرې غوښتو خو یو کول پرې پاته نه ولګېدله کنه بیا دغه ورځ کې چې کیم د وینځې قیمت و آیو آیو دوې دوې روپۍ عبد الله بن مسعود سره صدقه کړلې په دې نو مو باندې چې ثواب یې په ده پسې ورسي کنه نو ویلې او دا ویې ویله چې که چېرې مثلا ملک یې مینده شو کنه که ملک یې مینده نه شو و دا ده طرفانا صدقه شو کما لیکی مند شو بیا ده غزمان کو مو بنده ده بیوا سو بیا ده موی کانا شاب یعنی دینا یو کولر ملی میلی چه ورک شی کانا ایو کول پر انتظار وکین را مولی تقسیم وائی شی کانا ایو کول پر وسدا انتظار کو بیا نکاح کرائی سی و ایو کول پر ویلی مولا انتظار که بیا مول تقسیم وائی شی یا صدقه کوائی شی کانا مولی خدا دی را یا دو سوچ که وقال ابن عباس نحوه عبدالله ابن عباس صاحب مثل دغه کیسه کړی دو کنه دغه غونې کیسه کړی دو وقال الزهري في الاسير ویلی دی امام زهري صاحب برای دی هغه قیدی شه یعلم مکانه چې پاته لګی دی د زید د چې د قیدی وی پاته لګی او چې چیرته ده په کیو باندې دا کنه مثال به تور باندې یا په بلون کې دی چې دا کنه دا پاته لګی دی لا تزوج امراته نوې شي په نکاح کولا شدا دې ده کنه نوې شي په نکاح کولا ولا يقسم ماله او نوې شي تقسیم اول مول دې ده فایزن قطع خبره سوحت چه منقطع شی خبر ده ده ایده اطلا منقطع شی پاتا نلگی دی چه چیر تا ده چیر تا نده کنا بیا فسنته سنت المفقود بیا طریقه ده ده چه دو آغا طریقه ده چه دو ده مفقود دو آده مفقود طریقه پیشه ده امام زهری صاحب سرنگ مذاب ده ده دی باید شوا نده فا آغا ظاهر ده اسمالی میلی چه امام ملک صاحب غنده مذاب ده سلویر کلا انتظار وشی کانا شب وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث دیتا سوچ کی سفیان سفیان ابن عیینہ اده سو سکشو یحیی ابن سعید انصری او یحیی نقل کوي د یزید مولا المنبعثنا او دا وی چې د یزید نه ورس چې بل رویه نه ذکر کړه کته څه خیال وی کنه هغه ورس چې وی دته اشاره و ان النبي صلی الله علیه وسلم سئل عن ضاله الغنم رسول ملک نه پښتنه وشو دی غدوله د زم یې متعلق چې زاوی یې وی دا ور کاشي کنه ملک پتہ نه لګی دی ملک پتہ نه لګی دی کنه او تو میندا کنه شان ایسے میندا له سره په باندې رسول ملک نه پښتنه وشو او که ملک کیا رسو که نکتا غریب خو ہے تو اس وقت پلا کانا شا جا غریب ہے و جا غریب نو خو صدقہ وے که کانا شا نوانا چه داو خلا چه زینو شی کانا شا شا وسئل عن ضالت الابل او پښتنو شو رسول مبارک نه دی غد ولې دی بل په بلې چې کایش مثلا ملک نوی او دا غاس ورک شي دی چانه او ملک پته نه لګی دی او تو او خلصه وې کنه نه سه فغضب بیا رسول مبارک غصه شو واحمرت وجنته تقص یا به دې سکه چې دا تا نه سکه نه دا نو لا لو کنه شه اچھا جی مالک والا ما اهل حذاء او دې سره سپلیاش تا خپل سپلی نه دا کنوې مراد دي کنه پارشي ورو خیر دي کنه په ورو خیر دي کنه نه خوځوي وسقا او دې سره مشکایاش به چې کیم نه کنه خپل په غیر لري شی باوی ور سره دې سره کنه او تشرب الماء خپل چیرې غنه یبام وتاکل الشجر او خوري خپل ونه مفقودان ده اهل و ده مل متعلقان ده نرا ایما وینا بلکه سمدو خلاف آیادو کانا شا کسی بده گئے حدیث تری شدا مرفو حدیث تا دولا ده چاولا رولا ده غنم ولا و دولا ده ابل ولا رولا کانا شا ده رولا کانا ده رسول مبرک ده دولا ده غنم متعلق تاوی چه نسای کانا و ده دولا ده ابل متعلق سوی تاوی چه مای نسا واجه دادو چه ده دولا ده غنم او یوا سزا دو کنا سزا خو انسان دا آده اغز ولی ده بیر غنده دو کنا چا مستقل دو اخفل زور اخفل بچ کوائی چی کنا شا ایده وی جنا اغا دا اغا سر دو سک نکاح نکو کنا شا اغا ندو سکوی سک کنا لکه ظاهر دا اسمالی ملی چه من بخاری صاحب دار آیا دو کنا شا دا حدیث یه ده ده پر روڑ کنوی دا حدیث ده لکتی مدرک دا مفقود مدرک خونه دا روڑ آیا ده ده پر دا کنا اچھا جی ایک تو دی دا پوست سند سنا کرا پا دیگر سے دا حدیث کسی چر نکل کرا دا سفیان ابن عیینا دی چرا نکل کرا دا دی یحیی ابن سعید نا یحیی ابن سعید دی یزید مول المنبعث نا نکل کرا دا دا دی چه دی یزید نا اورس چه یو بل سرائی دا چه غتا خالد الحزا ورش نا زید ابن خالد جوحنی وطا ورش زید ابن خالد جوحنی رضی اللہ تعالی عنہ دا وطا ورش دا پوز دی خو اداره نه ذکر کړه ورسره کا ذکر کړه دا زید ابن خالد جوهریه ورسره ذکر کړه دا خدا ساده ورسره کا سیا اچھا جی دا ورس کې لس کې د یوالي کا تسپریر دی یم دا قال سفیان ولا اې دینا دا ورس کې بلې لري کې ترکیز شي کنه اے ده ملاو شو ده ربیع سره فقلت له مو دتا اولا چه امو استوس چه ده یحیا اهو اتوی طرف را دا ذکر کوي چه ان زید ابن خالد جوحانی رشتیا ده زید ابن خالد جوحانی تو وشالا ده نو بیا ده بیا در تو اولا چه اے مودا وشالا ده ایسا پوسٹ کی ده ورچک سی قال سفیان سفیان ویلی چه فلقیت ربیع ابن ابی عبد الرحمن مو ملاقات وکړو چې کله به استوز مې دا خبره ته وکړه یحیی ابن سعید چې ربیعه نقل کوي د زید ابن خالد جوهانی نه زید ابن خالد جوهانی به ذکر کړل دا بیا مو ملاقات وکړو د ربیعه ابن ابي عبد الرحمن سره قال سفیان سفیان ته ویلي چې ولم احفظ عنه شیئا نه دا مو یو د کړه هغه چې کیم نه کنه ربیعه د طرفه نه بل شي خیر دې دی خبره نه دا یو خبره مې دې طرفه نه یو د کړی د ذکرې مې ادنا غیر ده بل کی تحقیق مو ادنا نه دا کرا کنا شا دا ده بل منسو جمله معترضه وا قال سفیان فلقیت ربیعه ابن ابي عبد الرحمن فقلت موت ول چ ارایت تمو ته خبرو کا ده حدیث ده اغه یزید مولا المنبعث نا په ده امر ده ولې دې چې ده کیمرو غلا ده ریل یا هوا زید ابن خالد جوهانی ده زید ابن خالد جوهانی تر پر عدالت کوم ته یحیی بیان کړه قال درتو چه نعم اے دا دے زید ابن خالد جوحنیه طرفنا دا اصلی دا ورس چه کسا سدو قال یحیی دا پا مختا دو سوچ کیا دا پا مختا دو دا مختا کسا ورس چه دو دا یعنی قال یحیی سفیان ابن عییناوی ای چه متا یعنی یحیی ابن سعید وینا چه و یقول ربیع ربیع خوب یهی چه عن زید مول المنبعیت عن زید ابن خالد جوحنی کنا ذکر کبیه